یا لسمه صفحه حدیث نمبر 3 یا لا دین لمن لا تلو نشد دین پر دا چا چې دا غلوز نه نن د خلکو د لوز الله اکبر چرته لاکو کې یا چرته پنځو زره کې وي یو چرته سي واده کې ټول واده خلافي دا غدر دې دوکا لای ازو ته سبا راځي راځي یرا بس نشته نو سو ګونو تا ولې ما یې په سوچ مې ودرې کړې په ظالم چې نشتا حاصل لال شي پیسې مو لګي وخت مو لګي او ته نشتا دې حدیث له وسه کې دا ایمان مولا او طالب خو دې ګډیر ګیر دي نشته دې تا د فرد مخلوق او معصیت د چا کې د خالق کې لا تواتا لا سرورت فی الاسلام نشته دې سرورت په اسلام کې سرورت ویلې شي ترک النکاح نکاح نه کو چې زب نکاح نه کوم هو یو ځل د نکاح وکړه خزه دې مړ شو بیا له خو هغه کې وکنه کې دا دې کې نه راځي او سر نه توازن کوم او خو ته ټیک نه بیا ګناونه کې پاتې کې خاص نه شي لا ضرورت پر اسلام نشته ها پر حدود نکاح په اسلام کې لا باز بالغنی لمن تخلا عز وجل نشد پاک کمالدار پردا چا چیرې ځلانا